داغي تعریف انواع امثله او بعض مسائل ذکر شول هغه کې دې ځل رسیدلی چې طبقات المدلسین صفحه د 154 مصنف رحمت الله علیه د مدلسین او هغه طبقات ذکر کړي دارنګ په اعتبار د شدت او خفت سره چې تدلیس به شدید او کنا خفیف به وعليه يختلف الحكم على حديث كل واحد منهم بنا بر دې د هر یو د حدیث په حکم کې اختلاف دی وبناء على ذلك قسم الحافظ العلائي وتبعه الحافظ ابن حجر المدلسين إلى خمس مراتب نو بنا بر دی حافظ علی رحمت الله علیه او داغه نرستو حافظ ابن حجر رحمه الله د مدلسینو پنځه مراتب او طبقات ذکر کړي هغه طبقات دا دي اولا من لا يوصف بالتدليس الا نادرا جدا او دای باندې چې دا اطلاق د تدلیس کیږي نو دا مجازن نه چې ارسال به کول خو تدلیس ورلویل شوی ډیر نادر او قلیل تدلیس به کيحيى ابن سعيد الانصاري وهشام ابن عروه وموسى ابن عقبه لکه دا ایم مشول چې د دین تدلیس ډیر نادر راغله دویم لکه سفیان ابن عینه رحمه الله نو دا دوه نوعی چې دي اهل علم د دې احادیث ذکر کوي حتی چې په صحیحینو کې د دې روایت راغلي اگر که په صيغه د عن سره ذکر کړي وي ثالثا درې منوعه من اکثر من التدلیس چا چې کثرت سره تدلیس کړی دی فلم يحتج الأئمة بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع نو ائمه د دې په احادیث باندې احتجاج نه دی نیولې مګر هغه روایت چې دای په کې تصریح به سماع کړي په صيغه د تحديث سره په صيغه د اخبار سره روایت نقل کړي ومنهم من رد حديثهم مطلقا او بعض اهل علم مطلقا د دې احاديث رد کړي دي ځکه دای په تدلیس په کثرت سره کولو ومنهم من قبلهم او بعض اهل علم قبول کړي دي مثال بسی کالحسنی وقتاده وابي الزبير المكي وابي اسحاق السبيعي لك حسن بصری شو قتاده ابن دعامه السدوسي ابو الزبير المكي ابو اسحاق السبيعي رابعا من اتفق على انه لا يحتج بشيء من احاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع سلورم هغه طبقه ده هغه مرتبه ده چې د اهل علم اتفاق ده په دې باندې چې د دې په هغه احادیث به حجت نیوي شي چې تسریب السماع کی د دین علاوه احادیث به مردود وی قابل قبول بني ولې لکثرت تدلیسهم عن الضعفاء والمجاهيل ځکه کثرت سره د تدلیس کوي د کمزور راویانو نه د مجهولونه کبقیه ابن الولید والولید ابن مسلم وابن اسحاق لکه دا راویان شول خامسا من ضعف بامر اخر سوى التدلیس پنځم هغه طبقه ده هغه مرتبه ده چې د تدلیس نه علاوه په بل یو امر باندې دا غي تضعیف شوی مدلس هم دی خو ور سره په بل یو نوع ضعف هم پکې دی بل جرح هم پکې ده فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع د دې حدیث مردود ده اگر کدی تصریح بالسماع کی الا ان توبع من كان ضعفه منهم يسيرا مگر که چرته متابع ور موجود شي چې د چا ضعف يسير وي مدلسم ده ور سره ضعیفم ده په ضعف يسير سره نو روایت کده تصریح بالسماع کی بیا قابل قبول نه خو په هغه صورت کې چې د لپاره متابع یا شاهد موجود شي مثال بیسی ک ابي كأبي جناب الكلبي وأبي سعد البقال وابن لهيعة الحضرمي لك دا راويان شول نو دا غ پنځه طبقات د مدلسینو دي چې حافظ علی رحمت الله علیه په جامع التحصیل کې ذکر کړي او امام ابن حجر رحمت الله علیه په تعریف اهل التقدیس کې دارنګ په خپل کتاب النکت کې اهل حجاز او د حرمین علما محدثین دارنګ د مصر خراسان اصبهان او ماوراء النهر په دې کې موږ له څوک نه معلوم د لې په ائمه کې چې تدلیس به کولو نو په دې بلادو کې دې بلدانو کې تدلیس نو مدلسین نو واکثرهم تدلیسا اهل الكوفه کثرت سره چې تدلیس موجود دا په کوفی کوفه کې چې دا بدعت د تدلیس وی پیدا کړو نو دا ابو بکر محمد ابن محمد الباغندی چې د تدلیس کولو حافظ رحمت الله علیه په انکت کې ذکر کړي اختصار سره چې اکثر تدلیس به کوفی والا کولو په اهل حجاز کې تدلیس چې دا قلیل او نادر دی او په اهل بغداد کې خو بالکل نادر دی اجناس د مدلسینو امام حاکم رحمت الله علیه په معرفت علوم الحديث کې شپږ اجناس د مدلسینو ذکر کړي ړومبه جنس چې قوم دلسوا عن الثقات هغه قوم د چې تدلیس به د ثقاتو نه کولو او دویم جنس ذکر کړي او شپږم داسې قوم چې تدلیس به کول د هغه چا چې د سره اډو لیدلی نو او نه دا غي نه سماع ثابت وا غي به داسې وي چې قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع نو دا لفظ د قال فلان چې به وي دا د دینه په سماع باندې حمل کړی شو خو اهل علم ذکر کړی د شپږم کم قسم چې ذکر کړی چې قال فلان به وي د دې علاقه د تدلیس سره نشته بلکې دا د قبيله د مرسل نه دی خو امام حاکم رحمت الله علیه د شپږم جنس د مدلسینو ذکر کړی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په خپل کتاب النکت کې وایي وای په دې اقسامو کې څه تغایر نشته دا کم چې امام حاکم ذکر کړي د دې اقسام په یو بل کې تداخل دی او د دې مرجع هغه دوو قسمونو لکېږي کم چې ابن صلاح رحمت الله علیه ذکر کړي چې یو له تدلیس الاسناد وي او دویم له تدلیس الشيوخ نو دغه کې د دې ټولو انواع او د دې اجناس تداخل کې کم شپږ اجناس چې امام حاکم په معرفت علوم الحديث کې ذکر کړي بل مسله د دې مبحث سره متعلق حکم روایات المدلسین بالعنعنات فی الصحیحین په صحیحینو کې چې د مدلسینو کوم عنعنې راغلي دي روایات په عنعن سره نقل کړي دي دا غي څه حکم دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په النکت کې وایي چې عدد د مدلسینو په دې صحیحینو کې یا یوازې په صحیح بخاری یا یوازې په صحیح مسلم کې چې دای اصلا یا استشهادا او تعلیقا دا غیر روایت نقل کړي نو دا صد پاسه شپې تر اویان دي بضعه و 60 نفسه دا سی ویلي صد پاسه شپې تر اویان دا سی دي مدلسین چې غي په عن سره روایت نقل کړي دي او دا روایت یا په اصول کې راغلي یا په متابعات او شواهد او تعلیق کې او د تسریب السماء هغه پریخه دی وای د دې وجه دا ده چې دا کم په عنصر راغله نو دا د په شرط برابر وی علاوه د هغه روایت نه چې کم کې تسریب السماع ده د دې معنعنات په حکم کې د اهل علم درې اقوال دي یو قول دا دی چې دا محمول دی په سماع باندې صحیحینو کې چې کوم عنعنات راغلي نو دا محمول دی په سماع په صحیح بخاری او مسلم کې اگر چې مدلس عن ذکر کړي خو نور اسانید او طرق چې وګوري خارج الصحیحین نو هغه کې تسریع بالسماع موجود وي خدای اولید عن دا صیغه راغسته او د سماع غې پریخي نو وجه هغه د کوم چې امام سیوطي په تدریب الراوی کې ذکر کړي چې دا د په شرط برابر دی او هغه مخ کې د په شرط د سماع ولا برابر ني دا جواب چې دا مذهب د ابن صلاح امام نووي او د سیوطي دی چې دا محمول علی السماع دی دویم مذهب پدې کې د توقف دی دا مذهب د ابن دقیق العید د امام سبکی حافظ مزي و غیره دی چې موږ په دې کې توقف کوو څه حکم نه لګو چې آیا دا صحیح دي کنه صحیح نه دي محمول علی السماع دي کنه دي او دریم دا چې د دې په منځ کې تفریق دی دا مذهب د حافظ ابن حجر او د امام سخاوي و غیره رحمهم الله دی هغه دا وایي چې موږ به تفریق کوو کوم چې په اصولو کې عن عنی سره د مدلسین روایت ذکر کړي او کوم چې په متابعات او شواهدو کې ذکر کړي نو کوم چې په اصولو کې دی هغه محمول علی السماع دی او کوم چې په متابعات او شواهدو کې دی نو هغه کې دا احتمال شته چې د صحیحین او د اصحاب الصحيحين لري په هغه کې سره غلوي تسامح او تساهل راغلي وي